بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد د شکر ځای دی چې الله تعالی داسې با تقوا ځوانان د تقوا په محل کې سره راټول کړي دي او په دې مبارکو شپو ورځو کې چې د رمضان آخري شپې ورځې دي داسې باهمته ځوانان د تزکیه نفس په مقصد باندې د الله په کور کې معتکف شوي دي او الله ته د نزدېکت احساس ورکه پیدا شوی د توبې د انابت او د الله دین ته د عودت عزم ورکه پیدا شوی دی دا دی الله فضل او کرم دی د جهاد او د هجرت برکت دی چې د موږ په تنکي ځوانانو کې دغه ډول شعور او احساس پیدا شو په خو به د اعتکاف په اړه باندې داس تصور کېده چې دا د سپینګیرو کار دی چې د بل کار نه وي د کارو غریبۍ نه وي د دکاندارۍ نه وي د کولبې او د پټي کرنې یا د بل یو دنیاوي کار نه وي نو بیا به هغه مسجد ته راغی په مسجد کې به هغه معتکف شو او کله کله خو به داسې هم پیښېده چې خلکو به یو کس ته خواري زاري وکولې او بیا به حتی چې یو څه روپۍ ورته ومنلې او یو ډول پکرای باندې به چیرې یو سپینګری په جمعات کې اعتکاف ته کېناوه دا هغه شیان نه دي چې زه تاسو ته د چا په روایت باندې وایم دا زمنګ دی مشاهدي خبرې دی او پسترګوم لیدلې دي د هرڅه خو د جهاد برکت او د هجرت برکت دا و چې په خلکو کې شرعي علم پیدا شو الله طرف ته د توبه د رجوع د انابت احساس او عزم ورکه پیدا شو او یو نسل داسې د ځوانانو موجود شو چې هم په دین پیږي هم دین عملی کوي هم له دین نه دفاع کوي او هم د دین د دښمنانو په مقابل کې دریږي او هم د هغوی توتیه او د هغوی د سیسې شنډي دا د جهاد برکت دی که جهاد نه وي هجرت نه وي نو دغه ډول فهم او دغه روحیه به د منګ په ځوانانو کې نه و ورونو په دغه مبارک ورځو کې ما هم تاسو ته نن د یوې مهمې موضوع په اړه باندې یو څو خبرې درس راوړی دی البته هغه زیاتره از ما خپل خبرې نه دي هغه ما د معلم فی الطريق له کتاب نه په استفادې سره یو څو خبرې د تاسو په خدمت کې راټولې کړې دي او د تاسو په خدمت کې عرض کوم هغه موضوع ده د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دا یوازې یو کلمه نه ده یو ذکر او یو تسبیح نه ده چې خلک ثواب ور باندې حاصل کی او بس یا داسې یو کلمه چې په ویلو دی سړی مسلمان شي او نور د هیڅ مسؤلیتونه او التزامات و نه لري په ژوند کې د د بدلون رانه ولي دا کلمه دا کلمه د لدنه په شخصي ژوند کې لدنه په اجتماعي ژوند کې لدنه په سیاسي ژوند کې لدنه په اقتصادي ژوند کې لدنه په عسکري ژوند کې څه و نه غواړي دا داسې کلمه نه ده ورونو لا اله الا الله محمد رسول الله دا په حقیقت کې د ژوند تګلاره ده په دې معنی چې هغه تصورات او عقاید دي هغه عبادات او مناسک دي او که هغه قوانین او تشریعات او معاملات او د انسانانو ترمنځ د تعامل طور طریقې دي دا به ټول د لا اله الا الله محمد رسول الله لاندې وي او د دې د تقاضا مطابق به وي لا اله الا الله دومره عظیمه کلمه ده چې دا په حقیقت کې د الله او د بندگانو ترمنځ د الوهیت او د بندګۍ تړون ده لا اله الا الله د الله د پیژندنې د الله د مننې او د الله د اراده مطابق د چلیدلو اعتراف ده او محمد رسول الله دا د دې اعتراف ده چې د الله پیژندل د الله عبادت کول او د الله د اراده او مرزي مطابق چلیدل به یوازې او یوازې په هغه طریقه صحیح وي چې محمد رسول الله وایي ددې نه اخوا ته نورې طریقې، نور تعبیرونه، نور تفسیرونه دا یو هم د منلو نه دي. لا اله الا الله د بنده ته او د اله ترمنځ د بنده د بندګۍ او د اله د الوهیت تړون دی دا تړون تقاضاوي لري دا تړون خپل شرایط لري دا تړون د انسان نه خپل غوښتنې لري که چیرې دغه غوښتنې په ځای شوي دغه تقاضاوي پوره شوي نو بیا دا کلمه په خپل ځای خپل افادیت ورکي او کچیر یوازې په ژبه باندې دا کلمه شو او زړه ته کوزه نشو او په عمل کې راونه وته نو دا بیا یواز یو انتصاب دی یواز له مسولیتونو نه په اسلامي ټولنه کې ځان خلاصول دي لکه منافقانو به چې دا کلمه ویل او د ځینو مسولیتونو نه به ځان خلاصاو و به هم دا کلمه ویل د تاسو سره یو په داسې حال کې چې منافقان به کافران وو امدغه کلمه به ویل نه به یو حرف ورنه کماوه او نه به یو حرف ورکې زیاتاوه په امغه طریقه طریقه باندې به ویل او په امغه کیفیت باندې به ویل چې مخلص مؤمنانو به ویل خو مخلص مؤمنان به الله دې امدغه کلمې دی وجنه اهل جنت ګرځول هغه به مؤمنان و او منافقان به د امدغه کلمې با وجود د امدغه اقرار او اعتراف با وجود هغه به کافران و هغه به اهل جهنم و نه یوازې دا چې اهل جهنم به و ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان به د جهنم په تر ټولو کته طبقه کې سره د دې چې همدغه کلمه به ویله ولی ځکه چې هغه دا یوازې یو کلمه ګڼلې و یوازې د اسلامي ټولنه کې د داخليدلو او په ظاهر د مسلمانانو د شمیرل کېدلو د پاره یو ذریعہ غنلې و هغه د ژوند منهج نه وګڼلې د مؤمن او د منافق ترمنځ د کلمې په اړه باندې تفاوت دا وی چې مؤمن دغه کلمه د ژوند تګلار غني د ژوند قانون یې غني شریعت یې غني او کافر یوازې د مرګ نه د خلاصون ذریعہ غني چې څوک ککر ورنه پریک نه کی او په ظاهر باندې ځان د مسلمانانو په ټولي کې شامل کی او د اسلامي ټولنې د امتیازات نه ځان برخمن کی ورونو د لا اله الا الله کلمه دومره عظیمه کلمه ده چې رب العالمین د امدې کلمې د پاره دا ټول دنیا پیدا کړې ده که دا کلمه نه وای او دا کلمه نه تطبیقېدلی رب العالمین د دې دنیا پیدا کولو ته هیڅ ضرورت نه درلود او دا دنیا به تر هغه ودانه وي لکه چې په حدیث شریف کې دي چې تر څو لا اله الا الله ویل کی چې په کوم اورات په ځمکه کې لا اله الا الله بند شي د لا اله الا الله ویلو والا په دې ځمکه کې پاتې نشي نور الله تعالی د دې ځمکې د ودانېدو یا د ودان پاتې کېدو او د دې کون د دغه ډول ودان پاتې کېدلو هیڅ ضرورت نه لري الله یې ړنګوي بیا د قیامت د ورځې قیام بیا د مغه ورځې نه شروع کیږي چې لا اله الا الله ولا څوک پاتې نشي د لا اله الا الله د پاره رب العالمین نه یوازې دا چې د دنیا پیدا کړي د مافیهای پیدا کړي د دې د معنا د شرح کولو د پاره د دې د پیغام د رسولو د پاره د دې د شریعت د وضاحت لپاره د دې د تقاضا او د پوره کولو او د ورخودلو لپاره رب العالمین د انسانانو د لارښوونې لپاره یو لک او څلیریش زره زیاتو کم پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام را لېږلي دي او دا هر نبی به خپل قوم ته راته نو دا به ورته ویلي چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا لا اله الا الله وایي چې کامیاب شئ لا اله الا الله ومنئ چې کامیاب شئ رسول الله صلی الله علیه وسلم درویشت کاله د امدې لا اله الا الله د مفهوم دی واضح کولو دی پاره د امدې د تقاضا او د بیانولو دی پاره په امدې باندې د نسلونو د روزنې دی پاره د الٰه د مرزي او د الٰه د اراده د بیانولو لپاره درويشت کاله دعوت کړی په دې درويشت کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته هم دا ویل قولوا لا اله الا الله تفلح ای خلکو لا اله الا الله وایي چې کامیاب شي ای خلکو لا اله الا الله محمد رسول الله وایي صحابه کرام رضی الله عنهم د امدغه کلمې د وضاحت لپاره او د امدې د معنا د واضح کولو د رسولو لپاره د امدې کلمې د پیغام د رسولو لپاره و انسانیت ته خپل ژوندونه وقف کړي و آسیا ته راغلل اروپا ته پسې لاړل سمندرونو ته لاړل افریقا ته لاړل غرونو ته لاړل ځنګلونو ته لاړل کورونه یې پرېښودل ژوندونه یې د الله په لاره کې وقف کړل مالونه دی الله په لار کې وقف کړل ترڅو خلکو ته د لا اله الا الله پیغام ورسي لا اله الا الله ورونو دا یوازې یو کلمه نه ده چې په ویلو دې سړی ثواب وګټي او نور د انسان نه دغه کلمات څه تقاضا وي څه غوښتنې نه لري او انسان دې دې په اړه باندې څه مکلفیتونه او مسؤلیتونه ونه لري لا اله الا الله معنا دا د ورونو چې نشته د بل برحق اله مګر یوازې الله او محمد صلی الله علیه وسلم دی الله تعالی استاد او دی الله لګلې شوی دی اوس دی الٰه په اړه باندې مسلمانان درې ډول مسؤلیتونه لري د الٰه په اړه باندې انسانان په مجموع کې او مسلمانان درې ډوله مسؤلیتونه لري اول دا چې الٰه به په یووالي باندې مني د الله تعالی به وجود مني چې الله شته د الله به الوهیت مني چې دی معبود دی بل څوک معبود نه دی عبادت به یوازې الله ته کوي او دریم دا چې ژوند به د الله د قوانینو مطابق عیاروي تشریع او تقنین به د الله د دین مطابق وي که علما وایي د دې دریو مسؤلیتونو نه یو ډول هم سړی پوره نه کی دا دوی پوره کی نو دا پوره مسلمان نه دی که یوازې دا تصور او عقیده وي چې الله موجود دی او الله یو دی خو عبادت کله الله ته کوم کله بس یو بل چاته پکې یو ډول نیم عبادت شته یو ډول نیم عبادت پکې خیر ده دا بل چاته پکې کوم نو دا سړی مسلمان نه دی که یو سړی دا وای چې الله شته الله یو دی عبادت هم یوازې او یوازې الله ته کوم خو د ژوند لارې چارې د ژوند لپاره قوانین او طریقې د ژوند لپاره تشریعات او احکام دا یا د کمونیزم نه راخلم یا د لیبرالیزم را اخلم یا د دیموکراسي نه را اخلم یا د هیومنزم نه را اخلم یا د هندویزم نه را اخلم یا د خپل رسم او رواج او عنعنې نه را اخلم او یا د خپل هوا او هوس نه را اخلم د خپل خوښ او ارادې نه را اخلم هیڅ چاته پکې اجازه نه ورکوم څه مې چې زړه غواړي هغه حلال او چې څه نه مې زړه کرکه کوي هغه حرام هغه ناروا نو دا سړی مسلمان نه دی که څه هم چې عبادت به کوي که څه هم چې روژه به نیسی که څه هم چې زکات به ورکوي که څه هم چې حج ته به ځي که څه هم چې کلمه به وایي که څه هم چې توحید به مني خو د ژوند لپاره تشریع او تقنین د اسلام نه مني د بل چا نه غواړي د بلې طریقې نه غواړي اقتصاد د کمونیزم چلول غواړي اجتماع په لیبرالیزم باندې برابرول غواړي عسکریت او پوز دا د غرب او د شرق د کفارو په طریقه او د غوی سره په پیوند کې چلول غواړي د غوی د مصالح لپاره استعمالول غواړي د دې سړي نه کلمه صحیح ده نه مون صحیح ده نه عبادت صحیح ده نه توحید صحیح ده ځکه چې د الله په اړه باندې دا درې ډول مسولیتونه لري چې د الٰه به توحید مني سړی د الٰه به په ټولو انواعو د عبادت باندې منځنه کوي او یوازې یوازې د همدغه الٰه منځنه به کوي او دریم دا چې د ژوند ټول چارې او تشریعات او قوانین دا به د الله د اراده مطابق وي په دې معنی چې حکومت او نظام به د الله په اراده ولاړ وي ګوري دا یو ټکی اوس در سره وک کې ونیسي چې حکومت او نظام به د الله د اراده مطابق وي دې ټکی ته بیا ورسره د درس په اخر کې راګرځو چې آیا د منګه نظامونه د الله د اراده مطابق چلیږي او کدا د ولس د اراده مطابق چلیږي درې ډول مسؤلیتونه لري انسان د لا اله الله په اړه باندې او د محمد رسول الله په اړه باندې مسؤلیت بیا د انسان چې د دغه دریو ډولونو د کیفیت د څرنګوالي تلقي او اخذ به یوازې یوازې د محمد رسول الله نه کوي صلی الله علیه وسلم دی الله پیژندنه به هم په هغه طریقه کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ده دی الله عبادتونه به هم په هماغه طریقه کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ده او د ژوند لپاره به تشریعات او تقنینات اصول او ضوابط هم د امغه دین مطابق جوړوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای پرې ایښی دی چې کله دغه ډول مسؤلیتونه پوره شي نو بیا غفرد مسلمان شي او چې کله دغه ډول کیفیت په ټولنه کې پیدا شي نو بیا غ ټولنه اسلامي ټولنه شي نو بیا لا اله الا الله په واقعیت او حقیقت سره د هغه د ژوند تګلارې وي د هغه منهج وي او لا اله الا الله بیا د انسانانو د ټولنې په د ژوند کې هغه خپل افادیت لري او کچیر دغه درې ډوله مسؤلیتونه او مکلفیتونه پر ځای نشي او یوازې او یوازې په ژبه باندې د الفاظ وویل شي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او نور د دې په اړه باندې هیڅ مسولیت ونه لري نظام د خپل خوخي مطابق جوړي رسم و رواج په خپل خوخي مطابق چلی شکل ډیزاین فیشن د خپل د خپل خوخي مطابق چلی د عبادت کیفیت د خپل خوخي مطابق چلی عبادت په هغه طریقه نه کوي چې په دین کې راغلي د عبادت لپاره نوې نوې طریقې او نوې برداشتونه دا راوباسي نو دا سړی په دې کلمه باندې مسلمانېږي نه ځکه که مسلمانېدی نو د مدینه منورې منافقان به ټول مسلمانان و ځکه چې په ورځ کې څو څو ځله دا کلمه ویله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې به اقتدا کوله په نبوي مسجد کې به لمنځونه کول او د صحابه کرامو رضی الله عنهم سره به غزاګانو ته هم وتل خو الله تعالی به دوی کافران ګڼل دوی اهل جهنم ګڼل سره د دې چې همدا کلمه یې ویله ورونو که دغه کلمه دونه سخته نه وای او دغه لا اله الا الله محمد رسول الله د ژوند تګلار نه وای او دا یو ټولیز هم جانبه تحول او انقلاب په معنا باندې نه وای نو دا قریش ویله ولې نه آیا قریشو ته سخته وه چې دا دوه جملې ووایي په داسې حال کې چې دوی د دوی د دوی د خپلې ژبې جملې وي لا اله الا الله محمد رسول الله د دوی د خپلې ژبې کلمات وو د دوی د خپلې ژبې الفاظ وو او دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داسې نه و چې دوی نه پیژاند او یا الله دې نه کوي په دوی کې په یو بد حیثیت او کیفیت باندې او په یو شکمن حیثیت باندې وسیدل او چې خلکو باور پې نه کاوه بلکې دوی بل د اسلام نه مخکې د الصادق الامین وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوی کې تر ټولو غوره شخصیت وو تر ټولو لوی فیصله به لکه د حجر اسد د تیږي خودل دا به د قریش په لویانو باندې نه کولې په د باندې به کوله خپل امانتونه به یې راوړل د ده سره به یې ښودل ښه چې ویله هم ورته دغسې یو صادق او امین چا او الفاظ هم د خپلې ژبې و نو بیا یې ویله ولې نه ولې نه ویله څه مشکل ورته پیښېده څه ورته کمېده چې نه یې ویله در درویشت کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله ور باندې وکوله یوشت کال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله د مکی قریش ور باندې وکوله او درویش کال نور کفارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کوله خدا کلمه نه ویله ولی نه ویله ځکه نه ویله چې هغه ته دا معلومه و چې دا یوازې یو لفظ نه ده دا د ژوند یو قانون ده د دې لپاره به خپل ماضی هر څه پریدو د دې لپاره به له زړو معبودانو نه تیریږو د دې لپاره به له خپل زړو قوانینو او برداشتونو او اصولو ضوابطو نه تیریږو د دې لپاره به له خپل زړو اخلاقو نه تیریږو د دې لپاره به له خپل زړه تاریخ نه تیریږو په هغه به افتخار نه کوو د دې لپاره به د خپل زړه ولا او برانه تیریږو چې له چا سره دښمنی کول اوس به غو سره دښمنی نه کوو چې له چا سره هم دوستی کوله اوس به له هغو سره دوستی نه کوو مګر دا چې دا کلمه څوک راته ښیي چې د سره اوس دوستی کوه او د سره دښمني کوه هغوی ته دا ور معلومه وه چې د دې بیخي درانه مسؤلیتونه دي او دا مسؤلیتونه موږ نه منو او هغوی کې یو نارینتوب و د کفر سره سره یو نارینتوب پکې دا چې منافقت پکې نه و او نه منم دا نه کوم چې په خله وایم په زړه نه منم لکه د نن زماني ځینې مسلمانان چې په خله زر کړه ته وای په خله وای لا اله الا الله په عمل کې بیا اولوهیت د بل چا منلای په عمل کې بل څوک اولوهیت باندې منلای په عمل کې بل څوک بیا په معبودیت باندې منلای هغه منافقان نه و هغه نر کافران و منافقت یې نه کاوه یو د منافقت دی نه کوله یو وجه دا چې هغه خپل قوي و او قوي خلک چې هغه د منافقت نه کار نه اخلي کمزوري خلک د منافقت نه کار اخلي نو هغه په دې پیدل چې دا اله لا اله الا الله او محمد رسول الله دا یوازې یو لفظ نه ده یو جمله نه ده یو ذکر یو تسبیح نه ده یوازې یو دین ته د ور داخلېدل یو کلی او ذریعہ نه ده بلکې دا د ژوند ټوله تګلاره ده دا د ژوند لپاره حل او حرمت ټاکي دا د ژوند د تیرولو لپاره اصول او ضوابط ټاکي دا د انسان په تصور کې د انسان په عبادتو کې د انسان په تشریعات او قوانینو کې د انسان په سیاست او نظامداري کې د انسان په سوله او جنگ کې د انسان په اقتصاد او اجتماع کې په دې هر څه کې تبدیلی راولي او دې تبدیلی ته هغوی تیار نه و ځکه تیار نه و ورته چې په دې کې د موږ مصالح دي او د مصالح د موږ له لاسه ځي نو لا اله الا الله که یوازې یوه کلمه وای نو د مکی قریشو او نور کفارو به په ډېر اسانۍ ویلې وای ځکه چې هغوی په دې پیدا او د خپل ژبې الفاظ او د خپل ژبې کلمې او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یو متفق علیه امین او صادق شخصیت په حیث باندې دوی پیژاند هیڅ چا په رښتینولۍ کې شک نه کاوه نو چې په رښتینولۍ کې هم شک نه کاوه او الفاظ هم د خپل ژبې و نو بیا یې ولې نه ویل او په دې پیدا چې دا یوازې یو کلمه نه ده بلکې دا یو دین ده دا یو قانون ده دا یو نظام ده دا د ژوند یو تګلاره ده دا مسؤلیتونه دي دا مکلفیتونه دي دا قید بند او دا موږ نه منو ځکه چې دا د موږ د برداشتونو سره د موږ د تصوراتو سره په ټکر کې دي د دې لپاره موږ خپل ځاړه نه پریدو نو ځکه خو د لا اله الا الله بیان او د لا اله الا الله په خلکو باندې منلو بیخي ډیر وخت اخیسته د ټولو انبیاو نه وخت اخیسته د نوح علیه السلام نه نه نیم سو کال اخیسته ابراهیم علیه السلام په باندې اور تلویدلی موسی علی السلام ور باندې په قسمه قسم تکلیفونه باندې ربړول شوی دی عیسی علی السلام د امدې کلمې د وجنه د قسمه قسم تکلیفونو او تعذيبونو او مشکلاتو سره مخ شوی دی چې څومره انبیا علیهم صلوات و سلام راغلي دي هغه ټول د امدغه کلمې د بیان لپاره د دونه تکلیفونه په غاړه باندې اخیستي دي او علما وايي دا بیرته چې څه دي کاغه د ایمان ارکان دي دا نور کې ایمان بالملائکه ده کې ایمان بالرسل ده کې ایمان بالکتب ده او که ایمان بالقدر ده که ایمان بالبعث بعد الموت ده او که هغه منځ ده که هغه روزه ده که هغه زکات ده که هغه نور عبادت دي که هغه اسلامي اخلاق دي که هغه حدود دي که هغه تعزیرات دي که هغه حل او حرمت ده کاغه معاملات او تشریعات دي کاغه اسلامي لارښوونې او دې ته ورته نور شیان دي دا بیا ټول د همدغه لا اله الا الله عملی تفسیر ده او د لا اله الا الله مقتضیات دي او د لا اله الا الله شرایط دي او د لا اله الا الله غوښتنې دي د لا اله الا الله تفصیلات دي بیا ده نو یو فرد تر هغه پورې مسلمان کېدای نشي تر څو چې لا اله الا الله په دغه درې مسؤلیتونو باندې چې اله به په توحید پیژنم عبادتونه به ټول یوازې اله ته کوم او تقنین او تشریح به هم یوازې د اله منم په بل عبارت ژوند به د اله د مرضی مطابق تیروم د اله د اراده مطابق به تیروم د خپل مرزي او د خپل خوخه او د خپل هوسونو مطابق به نه تیروم چې ترڅو دغه معنا په چا کې نه راغلی هغه سړی صحیح مسلمان کېدای نشي او ترڅو چې په کومه ټولنه کې دغه مواصفات نه راغلي وایي چې هغه ټولنه ته مسلمانه ټولنه یا اسلامی ټولنه نشي ویل کېدای اسلام ته او منسوبه ټولنه به وي خو په واقعي او حقيقي معنا باندې هغه یو اسلامی ټولنه نشي ګڼل کېدی البته دلته یوې نازکتیا ته یوې باریکۍ ته پام کول پکار دی هغه دا چې نن ورځ په اسلامي نړۍ کې ډیر ولسونه ډیر حکومتونه ډیر خلک ډیر مملکتونه هغه بغیر ما انزل الله باندې محکوم دي په ډیرو باندې غیر اسلامي قوانین نافذ دي په غیر اسلامي نظامونو کې وسیږي نو خدا نه خاصه دا به ټول کافران نه دا کافران نه دي په دې باندې دوی کافر کیږي ځکه نه چې دا ور باندې تحمل شوی دی دا دوی خپل خوخه نه ده د چا چې به خپل خوخه ده څوک چې په خپل خوخه به کمونیزم مني څوک چې په خپل خوخه ورکه لیبرالیزم مني څوک چې په خپل خوخه ورکه دیموکراسي مني څوک چې په خپل خوخه ورکه نېشنلیزم مني څوک چې په خپل خوخه ورکی یا د هیومنزم هغه د الحاد فلسفه چې انسان پکې مقدس غني نه وحی پکې مقدسه که څوک دا شیان پکې په خپل خوخه مني نو هغه بیا طبیعي ده چې مسلمانان نه دي خو دا نور چې د ارڅ ور باندې تپل شوی دي د ارڅ باندې محکوم دي د ارڅ په زور ور باندې تحمل شوی دي دا عمومي دا ټولنې دا محکومې ټولنې دي دا مظلومې ټولنې دي دوی ته منګه د دې وجه نه نامسلمان نه وایو چې د دوی په ژوند کې د لا اله الا الله دا درې تقاضاوې نه دي پوره شوي دا مظلوم او محکوم دي کم خلک چې مظلوم او محکوم دي هغه مستثنا دي د حکم نه او چا چې په خپل خوخه باندې دغه پردي نظامونه پردي عقيده پردي طريقې پردي روانه روا دا منل دي هغه بیا مسلمانان نه دی نه په مسلمانانو کې راضي او یا په سمو مسلمانانو کې نه راضي ورونو لا اله الا الله دین دی لا اله الا الله شریعت دی لا اله الا الله یوازې یو لفظ یا یوازې یو کلمه او یوازې یو دو جملې نه دي بلکې دا هغه نهج دی چې الله تعالی د انسانانو لپاره د قیامت تر ورځې پورې غواړي د کمی ورځ نه چې الله انسان او پیری پیدا کړی د لا اله الا الله په منلو مکلف کړی او د قیامت تر ورځې امدا ورنه غواړي او کچا دغه لا اله الا الله په امدغه کیفیتونو تقاضا باندې ویلي وي او منلي وي نو بیا د اهل جنت دی دغه په حق بیا دا د جنت کلی ده لکه په حدیث شریف کې راځي چې لا اله الا الله د جنت کلی ده او هر کلی غاښونه لري دا نور شرایط او تقاضاوي د دې کلی غاښونه دي بې غاښونو کلی باندې قلف نه خلاصيږي امدا رقم ته بې شرایط او بې تقاضا او کلمې باندې د جنت قلف نه خلاصيږي یوازې په تشه وینا باندې چې مسؤلیت او مکلفیتونه ور سره منه و نه منل شي انسان نه مسلمانېږي کنه بیا به منافقان ټول مسلمانان وای او چې کله دا شیان په ټولنه کې راشي نو بیا غ ټولنه اسلامي ټولنه وي او د دغه اسلامي ټولنې په مقابل کې بیا بل ټولنه هغه جاهلی ټولنه ده جاهلی ټولنه یا د جاهلیت ټولنه د جاهلیت د معنا په اړه باندې علما وایي چې جاهلیت دې ته نه وایي چې یو څوک د جاهل په دې معنا وي چې لیک لوست نه شي کولای یا د مطالعه نه شي کولای یا د څه لوستلای نه شي یا د معلومات ورسره نه وي یا د معلومات ورسره کم وي نه دې ته جاهل په شرعي معنا نه ویل کیږي ځکه چې قران کریم داسې چاته هم د جاهلیت دا صفت ورکړی ده چې هغه فیلسوفان وو هغه لیک لوست هم کولای شو هغه ټولنه هم اداره کولې هغه نظامونه هم جوړول هغه لشکرکشي هم کولې هغه اداري او حکومتونه هم درلودل وای جاهلیت وای څه ته جاهلیت وای وای عدم الاهتداء بهدي الله دی الله هدایت نه قبلول دا جاهلیت دی الله شریعت نه منل دا جاهلیت ده که یو څوک دکتور وي خو چې دی الله شریعت نه مني نه تطبیقوي دی جاهل دی که یو نظام سپوږمۍ تسخير کړی وي او ستور ته مریخ او مشتری ته ماشینونه لیږي او لا غزه نه عکسونه را لیږي خو چې د الله دین نه مني او د الله د اراده مطابق نه چلیږي دا جاهل دي او دا ټولنه یې جاهلی ټولنه ده ځکه چې دوی د خپل خالق نه نو جاهل جاهل هغه چاته وایي چې د الله دین نه مني کدی دکتور وي کدی پروفیسور وي کدی په فضا کې ستوري تسخیري کدی سمندرونه تسخیري کدی فضا تسخیري خو چې د الله دین نه مني او د الله د ارادې مطابق نه چلیږي دا جاهل دی او د دغه ډول افراد ټولنه او نظام ته بیا جاهلی ټولنه ویل په کومه ټولنه کې چې دا درې شیان نه وي توحید باندې منل د الله عبادت کول او د ژوند لپاره تګلارې او طریقې تشریعات او قوانین اصول او ضوابط فیصله دا ټول د الله د دین مطابق کول چې دا درې ورکه نه وي نو هغه بیا جاهلی ټولنه ده کومه ټولنه کې چې توحید نه وي دا جاهلی ټولنه ده کومه ټولنه چې یوازې الله ته عبادت نه کوي او په هغه طریقه نه کوي چې محمد رسول الله بیان کړی دا دا جاهلی ټولنه ده او کومه ټولنه چې حکم بما انزل الله نه کوي د الله د قانون او د شریعت مطابق فیصله نه کوي په اجتماع کې په سیاست کې په اقتصاد کې په عسکریت کې په شخصي ژوند کې په کورنی ژوند کې د ژوند په نورو ابعادو کې د الله د شریعت مطابق فیصله نه کوي دا جاهلان دي او دا ټولنه جاهلی ټولنه ده نو په دې بنا باندې نن چې د اسلامی ټولنې نه اخواته څومره ټولنې دي دا جاهلی ټولنې دي البته د اسلامی ټولنې نه مطلب اسلامی نړۍ نه ده په اسلامي نړۍ کې خو نن سبا کفر گمراهي کمونیزم دیموکراسي د الله نه بغاوت دا ټول دلته حاکم دي د اسلامي ټولنې نه هغه مثالی ټولنه ولو که هغه په لاسو 15 سوشل 13 زرو 1 میلیون 2 میلیون خلک کې هم وي ولو که هغه په هیڅ کې نه وي خو په کتاب کې وي په سنت کې وي او هغه ته د التزام او د مکلفیت مسؤلیت لري انسانان نو يهودیت جاهلی ټولنه ده ځکه دی الله نه بغاوت ده نصرانیت جاهلی ټولنه ده ځکه دی الله نه بغاوت ده دی الله سره کې شریک ده الله ته به کې زوی ګڼلې ده کمونیزم جاهلیت دی ځکه دی الله نه پکې انکار دی لیبرالیزم جاهلیت دی ځکه چې د هر دینی قید و بند نه ځان آزاد بولی او په هر څه کې فیصله خپل خوښې مطابق چې اکثریت دغه ممثل ده دغه مطابق کوي چې هر څه کې ورته وای دا ولې کوي وای it is my wish دا د ما خپل خوښه ده تر it is my wish اخواته لوی دلیل په غرب کې نشته بل چې هر څه ورته وای وای دا د ما خپل خوښه ده چې ورته وایي تاسو خو ځان ته نصرانیان وایي دا خو په نصرانیت کې نشته لکه دا څو ورځې مخکې چې اوباما او د امریکا نظام فیصله وکوله چې په ټول امریکا کې نارینه له بل نارینه سره واده کولی شي مخکې په درې دېرش ولایتونو کې وه یو میاشت دوه میاشتې مخکې په ټوله امریکا کې اعلان کړه چې په ټوله امریکا کې هر نارینه د بل نارینه سره واده کولی شي چې ورته دا خو په نصرانیت کې نشته که نه هغه وایي اټ از مای وش دا د ما خپل خوخه ده په دې کې زه د خپل ځان اله په خپل یم او په دې کې د ما هله او حرمت د ما له خپل خوخه نه راوځي له تورات او زبور او انجیل دین نه راوځي هغه سید چې د ما په ژوند کې یعنی د په ژوند کې د برکت کتاب ده خو قانون او شریعت مې نه ده قانون او شریعت د ما ما یوش ده د ما خپل خوخه او د خپل خوخه دا هغه اله د چې الله په قران کریم کې فرمای افرایت من اتخذ الهه هواه آیا ته خبر راکه یا آیا ته لیدل هغه څوک چې خپل هوا او هوس او خپل خوخه په اولوهیت باندې منلې نو کمونیزم جاهلی ټولنه ده لیبرالیزم چې د هر دیني قید و بند نه او د هر شرعي التزام نه ځان آزاد بولی دا جاهلی ټولنه ده هندویزم بت پرستی ده دا جاهلی ټولنه ده نصرانیت دا جاهلی ټولنه ده او حتی چې هغه ټولنه چې ځان ته مسلمان وای خو په عمل کې قصدا او اراده د قناعت په بنا باندې شریعت نه مني او د شریعت په ځای باندې نور قوانین راوردوي او په هغه باندې د انسانانو لپاره تګلارې او قوانین جوړي لغې نه بیا انسانانو ته قوانین جوړي په هغه باندې انسانان چلای او په هغه باندې د خلکو مؤاخذه کوي او نه منون کې زندانونو ته ورچي دا هم جاهلان دي او دا ټولنه اسلامي ټولنه نه ده دا ټولنه جاهلي ټولنه ده که څه هم ځان ته مسلمانان هم وایي حجونه بم کوي عمره بم کوي نمایشي زی راځي او په د قانون اساسي په اول سر کې به لیکي چې د اسلام نه پرته به بل دین نه وي خو وروسته به بیا هره ماده د اسلام مخالف وي په دې خاطر ما تاسو ته نن قانون اساسي کتاب ګوټم راوړی چې زه تاسو ته ځینې هغه شواهد او دلایل پکې دروښایم چې په هغه کې څومره تناقض او ټکر د اسلام سره شته او یو لوی برخه خلکو د ډاکټرۍ، پروفیسورۍ، شیخ الحدیثۍ، مفتی توب، قاضی توب، رهبرۍ، مجاهد توب د ارڅ سره د کفر تور کتاب منلای ده د قناعت سره منلای ده د پوهه سره منل سترګې په پټې کړې ولی ځکه چې الته حلوا ده هلته یې خوله خوږیږي هلته دنیوي مصلحتونه دي خوندونه دي نعمتونه دي ډالر دي له مکلفیتونو او مسؤلیتونو نه تېښته ده د غرونو په ژوند کې صبر نشي کولای له اسلام سره وفادارۍ پاللی نشي نور نو ځکه په دې ارڅ باندې سترګې پټې کړې ورسته به تاسو ته هغه شواهد او دلایل او هغه ماده به درته پکې دروخه یم چې هغه د لا اله الا الله سره په ټکر کې دي خو ډېر خلکو په دې خاطر باندې چالت خوندونه دي خوندونه یوازې د خوندونو په خاطر باندې سترګې وړاندې کړې دي او الته پراته دي یوازې د خوندونو په خاطر باندې یوازې په دې خاطر چې زمکه الته خې غصبي یوازې په دې خاطر چې ډلې ټپه الته خې چاغي یوازې په دې خاطر باندې چې وزارتونه ریاستونه کرسي منصبونه دولت پیسې وظایف شخصي کمپنیګانې دا ورته خې ورسیږي د صریح کفر په مقابل کې لفظي عکس العمل هم نه ښیي چې وایي دغه ټکی خو د پکې ناروا لیکل انډیواله دا خو نه منم در سره په دې هر څه سترګې پټې کړي جاهلی ټولنه هغه ټولنه ده چې د اله توحید پکې نه وي د اله د پاره د عبادت خلوص پکې نه وي او د اله قوانین ورکه نه چلی دا چې ځان ته هر نوم وایي خو چې دا درې شیان ورکه نه وي دا جاهلی ټولنه ده او کدا درې شیان پکې و او په هغه طریقه پکې و چې محمد رسول الله وایي نو بیا هغه اسلامي ټولنه ده که هغه په امریکا کې و که هغه په اسرایل کې و که هغه په فرانسه کې و که هغه په مکه کې و که هغه په هندستان کې و که هغه په کابل کې و او که هغه هر چیرې و چې دا شیان پکې و نو بیا هغه اسلامي ټولنه ده او که دا شیان پکې نه و یوازې د زاید تقدس دی وجه نه څوک مقدس کیږي نه که داسې وي نو بیا به د زمزم د وجه نه د عرفات د وجه نه د مقام ابراهیم د وجه نه د صفا او مروه د وجه نه د کعبه د وجه نه د حرم د وجه نه به قریش مقدس او محترم ګڼل کېده د کفر په زمانه کې ځکه دا ټول د دوی په انحصار کې وو د دوی تر تسلط لاندې وو د ځای تقدس د دوی په عقیده باندې تاثیر نه درلود د دوی عقیده بیا هم پکې د کفر وه ورونو هغه ټولنه چې خپل ځان لپاره قوانین او ضوابط او اصول د الله د شریعت مطابق نه جوړي بلکې له خپل ځان نه راوباسي جوړي او په خپل خوخه باندې جوړي دا خلک کافران کیږي چې په خپل خوخه د قناعت په نتیجه کې جوړوي د خلک کافران کیږي دا د رب العالمین وینا ده الله فرمایي چې دغه مسیحیان د عیسایان یا نصرانیان دوی ځکه کافر شوی و چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دوی له الله نه پرته خپل پیران او خپل ملایان په خدایي باندې منلی و او نیولی و رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د صحابه کرامو سره ناست او دا آیت شریف ورته وایه چې په دې کې عادی بن حاتم چې ورسته به مسلمان شو رضی الله عنه دی مسیحي شوی و په شام کې د عیسایت منلی و مغلته د عیسایانو سره وسیده دی راغی په داسې حال کې چې د سرو زرو صلیب یې په غاړه کې اچولی و دا د کفر نخه د صلیبیت دا نخه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس مبارک ته راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د آیت شریف لوسته چې عیسایان ځکه کافران شوی دي چې دوی خپل پیران او ملایان په تشریع او تقنین کې په خدای نیولي وو نو یا دوی په ربوبیت باندې نیولي وو عادی رضی الله عنه ورته وایي چې یا رسول الله من خو دغه عبادت نه ده کړی یا موږ خو د هغوی عبادت نه کوو د خپل پیرانو د خپل ملایانو عبادت خو موږ نه کوو په کلیساګانو خو موږ د پیرانو عبادت نه کوو موږ خو د خپل رهبانو او د احبارو د علماو عبادت نه کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې آیا هغوی تاسو ته حلال نه حراموي او تاسو ورسره نه منئ یا هغوی تاسو ته د الله حلال نه دی حرام کړي په تاسو د الله حلال نه دی حرام کړي او تاسو ورسره نه دی منلي وای کړي دي او آیا هغوی تاسو ته په تاسو باندې د الله حرام درته نه دی حلال کړي چې الله کوم شی حرام کړي هغه تاسو ته نه دی حلال کړي او بیا تاسو ورسره نه دی منلي یا دوی ورسره نه دی منلي وای هو همداسې ده نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې همدغه کار د دوی په حق کې د دوی عبادت دی په دې معنی چې څوک چې چاته د الله د طریقې نه خلاف قانون جوړي اصول ورته جوړي ضوابط ورته جوړي تشریعات ورته جوړي فیصله په یو قانون باندې کوي او هغه قانون د الله له لوري نه راغلی د الله د دین مطابق نه وي دغه قانون جوړونکی په حقیقت کې د دې قانون منونکي لپاره رب شو او دغه قانون منونکی د دغه قانون جوړونکي که شخص ده که ټولنه ده که پارلمان ده که رهبر ده که پیر ده خو چې داسې قانون ورته جوړوي چې د الله د قانون مطابق نه ده دا یې رب شو او هغه بنده شو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله تشریح ده چې صحابه کرامو ته کړی ده ښه نو چې په خوا عیسایان یا نصرانیان د خپل پیرانو او ملایانو د نارواو شریعت او قانون په منلو باندې کافر کېده نو نن چې په دې پارلمانونو کې او نن چې په دې نظامونو کې داسې خلک راغلي چې نه پیران دي او نه ملایان دي هسې په څلور روان خلک دي بس دی یوازې په دې خاطر چې لرای لګ ډیره غټلې دي په هر شکل کې خریداري کړې دي کې پر رشوتونو غټلې کې په زور او ظلم او دوکو باندې غټلې دي کې د قومیت په بنیاد باندې غټلې دي کې مال توزیع کړی ده خو یو څه رای اخیستي راغلی هغه په پارلمان کې وکیل ده او هغه به الته د الله د قانون خلاف قوانین جوړوي جهاد چې د الله له خوانه فریضه ده دی ورته تروریزم وایي د کفارو سره دوستی کول چې د الله له خوانه حرام دي دی د غیر لپاره د تایید رای ورکوي د کفار پر سره د تړونونو د عسکري پوځي اقتصادي او فرهنګي ډول ډول تعلیمي نورو تړونونو تایید کوي ملاتړ کوي نو دغه خلک چې بیا دوی مني هغه خلک دي د خپل پیر او ملا د خبرې په منلو باندې کافر شي او د دې احمق او لډر په خبرو په منلو باندې نه کافر کیږي بیا ورونو خبره ډیره خطرناکه ده لا اله الا الله یوازې یو شعار نه دی لا اله الا الله یوازې یو ذکر او تسبیح نه ده لا اله الا الله په دې معنا ده چې د الله نه بل پرته بل اله نه منم د الله د قانون نه پرته بل قانون نه منم د الله د حاکمیت نه پرته بل حاکمیت نه منم د الله د خوښې د نظام نه پرته بل نظام نه منم د الله د حلال نه اخواته بل څه ته حلال نه وایم د الله حرام ته ورنږدې کېږم نه دا د ژوند یو تګلاره ده او دغه تګلاره که په چا کې راغله نو هغه د لا اله الا الله معنا منلې ده او که په چا کې رانغله نو بیا دا اس یو ادعا ده او دا هغه کلی ده چې غاښونه نه لري او چې کومه کلی غاښونه نه لري په هغه باندې قلف نه خلاصيږي دا به غاښو کلی ده او که په دې باندې یوازې ویلو باندې سړی خلاصېدلی نو بیا به د مدینه منورې منافقان هم خلاص وي اوس یو بل خبره ده هغه دا چې ډیر خلک په سیاسي لحاظ په اجتماعي لحاظ په قانوني لحاظ په عسکري لحاظ په اقتصادي لحاظ هغه وایي چې دا ژوند اوس داس یو ډول جوړ شوی یو داس سیټ اپ مندلې ده یو داس تنظیم د دې ژوند د چارو د پاره جوړ ده چې دا اوس منګه نشو بدلولای د دې نه وزن نشو وستلای بس نو بیا څه چل کوي دین را اخلي د ژوند سره یې عیاروي په ځای د دې چې ژوند واخلي د دین سره یې عیار کړي په دې ژوند کې تبدیل راولي په ژوند کې تبدیل نه راولي په دین کې تبدیلی راولي په ځای د دې چې ژوند کې تبدیلی راولي په ژوند کې تحول راولي ځان ورته بدل کی عقاید او تصورات ورته بدل کی قوانین ورته بدل کی اسلام ورته بدلی لنډه نوې بل طریقه راوستل ده متمدن دیموکراتیک اسلام معتدل اسلام که پوره اسلام څوک مني وای دا دهشتګر دی دا ترهګر دی دا توندلار دی او معتدل اسلام چې څوک مني هغه به هغه څوک ده چې د دوی د کافر ترمنځ یوازې او یوازې د دې فرق وي چې کافر سر لوڅه ګرځي د پګړۍ په سر کړي دی خپل په سر نور د قانون او دغه قانون یو شی ده د سیاسي نظام او دغه نظام یو شی ده د عسکري نظام او دغه عسکري نظام یو شی ده د اقتصاد او دغه اقتصاد دواړه په مغه یو سودي سیستم باندې چلیږي د فرهنګي روحیه او د ده هغه فرهنګ یو شی ده د ده ادبیات او فکری ادبیات او د ده د تعلیم د نصاب مفردات او دغه د تعلیم د نصاب مفردات دا ټول یو شی دي دا بیا معتدل اسلام دی یعنی یو بی شریعت اسلام یعنی یو بی قانون اسلام دا چې څوک مني نو بیا هغه معتدل اسلام دی ورونو د لا اله الا الله د پاره به په ژوند کې تبدیلی راولي نه دا چې د ژوند او د خوند د پاره به د لا اله الا الله په تقاضاو کې تبدیلی راولي په اسلام کې به تبدیلی راولي نن امریکا او غرب او کافران په دنیا کې ټول کوشش کوي د خپل مطبوعات لاره د تلویزیونونو لاره د سیاسي مبصرینو لاره د تش په نامه علماو لاره د نصابونو لاره د پوهنتونونو لاره د رادیوګانو لاره د انټرنیټ لاره د سټلایټ لاره د مدني ټولنو لاره د وزارتونو او د نور تشکیلاتو لاره نه غواړي چې اسلام تبدیل کړي او د دې لپاره یې قسمه قسم ادارې جوړې کړې دي قسمه قسم ادارې جوړې کړې دي او په میلیارډونو روپۍ په هر کال کې مصرفوي ترڅو مسلمانانو ته یو بل نمونه یو بل ماډل اسلام وړاندې کړي چې هغه د دوی سره فرق نشته هغه اسلام چې دوی غواړي خلکو ته وړاندې کړي یا هغه معتدل متمدن دیموکراتیک اسلام چې دوی خلکو ته وړاندې کول غواړي دغه تعریف څه شی ده هغه په دې ډول باندې تعریفوي وای دا د رن کارپوریشن تعریف ده چې په امریکا کې یو لویه فکری ټولنه ده چې د ټول امریکا او د غرب لپاره د دوی د سیاستونو او د دوی د اولیا اولویاتو د تشخیص لپاره کار کوي هغه وای هغه اسلام چې امریکا یې غواړي یا امریکا او نوې صنعتي نړۍ او په مجموع کې بینالمللي ټولنه داسې یو اسلام غواړي چې د نور نړۍ له نظامونو سره پر یو لار روان شي امریکا نوې صنعتي نړۍ او په مجموع کې بین المللي ټولنه داسې یو اسلام غواړي چې د نورې نړۍ له نظامونو سره په یو لار روان شي دا نه بیا لا اله الا الله شو دا خو بیا معنا دا شو چې اله منم او د اله سره 2000 دولخ اله نورم منم دوی خو له موږ نه دا غواړي چې موږ د بین المللي ټولنې معیارونه ومنو موږ د دې نوې صنعتي ټولنې معیارونه واخلو د اسلام د معیارونو په حیث باندې دی ومنو وای چې هغه اسلام چې دوی غواړي وای دا باید دیموکراتیک وي مترقي وي او پر نړیوالو قوانینو او احکام او اخلاق وچلی احکام به هم نړیوالو لخوا نه وي قوانین به هم د نړیوالو لخوا نه وي او د اخلاقو معیارونه به هم نړیوالو ته منلي وي په دې معنی چې اسلام چې امریکا او غرب غواړي هغه به د بین المللي ټولنې په خوخه باندې نه د الٰه په خوخه اسلام به یو ځانګړی تشخص نه لري یو ځانګړی نظام به نه لري بلکې د نور نړۍ له نظامونو سره به یو ډول وي اسلام به دیموکراتیک وي په دې معنی چې د خلکو لخوا به تغییر او تبدیل ورکړي راځي ځکه دیموکراسي خو دوی دې ته چې څه د خلکو خوښه وي چې د اکثریت فیصله وي امغه ښه چې څه یې خوښه نه هغه رد په اسلام کې به تغییر او تبدیل د اکثریت د خوښې مطابق راځي اکثریت چې څه ویل دا سم اکثریت چې څه رد کړه هغه ناسم دوی وایي چې اسلام به دیموکراتیک وي او وای چې اسلام به خپل پخوانی شکل پرېښوي مترقي به وي نوی به وي د صحابه او اسلام به نه وي د بوش او د اوباما او د سرکوزي او د برلسکونی د د اسلام به وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اسلام به نه وي چې ابوبکر او عمر او علي او عثمان او خالد او ابو هريره رضی الله عنه من تر رسول دی هغه اسلام به نه وي بلکې د بنومي ټولنې لخوانه براته ټاکل شوی اسلام وي او د دې اسلام چې دا دوی غواړي او معتدل اسلام ورته وایي د دې به د اخلاق او فلسفه هم د دوی لخوانه وي د مسلمانانو لخوانه بنوي نورونو اصل خبره دا ده چې ژوند به موږ د لا اله الا الله لپاره تبدیلوو نه دا چې اسلام او د لا اله الا الله تقاضاوي به د ژوند د ضرورتونو لپاره تبدیلوو لکه دا دوی چې لمنګ نه غوښتنه کوي اوس د دې لپاره ورونو چې وخت کم دی او د روژه ماتي وخت هم رانږدې کیږي زه د تاسو په خدمت کې د دې قانون اساسي یوازې یو څو ټکي د تاسو په خدمت کې عرض کوم چې دا موږ تاسو ته معلوم شي چې آیا دا قانون چې دا دوی د موږ لپاره غواړي او وایي چې دا به منئ او په دې کې هیڅ کمپرومایز یا په دې کې هیڅ تنازل او تیریدنه د دې نه نشته ده دا به په همدغه شکل باندې مني اخر په دې کې دوی منډلې څه دي چې دا دونه کلک دي ور باندې چې کله هم د سولې د مذاکراتو خبرې کیږي یا کله هم داسې لږ زره د افغانانو په خپل منځو کې د سمسمکی خبره را شروع شي نو بیا غرب یو ور غړز خپل میزایل را خوشي چې دا قانون اساسي به نه منل کی او کچیر ډیر فشار و باندې راشي نو بیا چې اول او دویم فصل به نه تبدیلیږي اول او دویم فصل کې دونه کفر منډلای ده چې دا دوه دا دوه فصلونه په ځای پاتې شي دا نور چې زر زر تبدیل شي هم اسلام نظام نه اسلامي کی او ټولنه د اسلامیت خواته نه پرېږدي دا نظام د دې قانون اساسي په مقدمه کې راځي وای چې هغه نظام هغه نظام چې دا قانون اساسي غواړي د خلکو پر اراده او دیموکراسي ولاړ نظام د تاسیس لپاره د قانون اساسي جوړ شوی د خلکو پر اراده ولاړ نظام دی الله د اراده مطابق نه هغه نظام چې دا قانون اساسي غواړي هغه به نه وي چې د چا د اراده مطابق به وي دی الله بلکې د چا د اراده مطابق به وي د خلکو د اراده مطابق او په اسلام به په شریعت به ولاړ وي که پر دیموکراسي ولاړ نظام دا په دیموکراسي ولاړ نظام او د دیموکراسي تعبیر په خپل غربیانو کړی هغه ګورنمنت اف د پیپل بای د پیپل فور د پیپل د خلکو حکومت د خلکو په لاس د خلکو لپاره نه پکې د الله ذکر شته نه پکې د رسول ذکر شته نه پکې د شریعت ذکر شته نه پکې د وحی ذکر شته د خلکو حکومت به وي د خلکو په لاس به جوړیږي د خلکو لخوا به جوړیږي او د خلکو د غوښتنو د تقاضا او د پوره کولو لپاره به جوړیږي د شرعي مکلفیتونو او د الٰه د غوښتنې د پوره کولو لپاره به نه جوړیږي دای په مقدمه کې راوړي دي موږ ته چې پر دیموکراسي ولاړ نظام او د خلکو پر اراده باندې ولاړ نظام ورسته بیا وایي چې افغانستان خپلواک واحد اوله ماده کې وایي چې خپلواک او واحد او نه بیلیدونکي اسلامی جمهوری دولت دی اسلامی جمهوری دا اسلامی او جمهوری دا دواړه سره نه جمع کیږي ورونو ځکه چې اسلام دی الله لخوا نه راغلی په دې کې د بشر او د جمهور هیڅ کار او دخل نشته ده او جمهوری هغه نظام توای چې خپل مشروعیت د جمهور له بلاسه اخلي د جمهور لخوا نه اخلي جمهور چې څه ته سم ویلی وي هغه منل کیږي پکې اسلام له بندګانو نه استسلام غواړي پوره پوره تسلیمېدل غواړي او جمهوری هغه نظام ته وایي چې د یوې ټولنې ډېر خلک په څه راجمع شوي او څه ته یې ښه ویلي وي دلته په اسلام کې د منلو منل کېدلو معیار دا ده چې د الله لخوا دی یو حکم او په جمهوریت کې د منل کېدلو معیار دا ده چې د اکثریت د جمهور لخوا نه دی وي یا د جمهور یا د ډېر خلکو د اکثریت لخوا نه دی دا دوه بیل بیل نظامونه دي دا یو له بل سره بالکل پیوند نه اخلي کم شي چې اسلامي وي هغه جمهوري کېږي نه ځکه چې اسلام له پاسه راغلی ده اسلام په وحی راغلی ده اسلام چاته د رد بدل کولو اجازه نه ورکوي او کوم شی چې جمهوری ده هغه بیا الٰه ته بیخي خپل محتاجی نه ښیي هغه دا د ما خپل خوخه ده چې په څه باندې جمهور فیصله وکړه هغه سم او چې څه جمهور رد کړ هغه ناسم نو اسلامی جمهوری کیږي نه او جمهوری اسلامی کیږي نه دا دو بیل بیل شیان دي اسې د خلکو د تیرستلو د پاره سره پیوند کړی دي اسلام جمهوری کیږي نه ځکه چې د جمهور له خوانه نه ده منشأ د جمهور نه نه ده انشاء د جمهور لخوا نه ده جوړ شوی د جمهور لخوا نه ده لپاسه راغلی او جمهوری هغه څه ته ویل کی چې خلکو په خپلو کې سره فیصله پی باندې کړي ورسته بیا دا مواد خو به ډیر دي منګه تقریبا په لاسو دوه لاسو ساعتو درسونو کې د قانون اساسي د یو سل دوه شپېته ماده تقریبا په ډیرو باندې شرعي تبصره کړې ده او د اسلام مخالف کم ټکي چې پکې دی هغه راایستلې دي او په هغه باندې د شرعي دلایلو پر انا کې پوره تفصیلي تبصره کړې ده په ځینې صوتي درسونو کې شته د منګه تاسو ته ان شاء الله کله پلاس درشي وابه وري او تلاش کې شي پیدا بشي په دې بازارونو کې پیدا کیږي د خلکو سره د افغانستان د ټولو ولایتونو ولسوالۍ او اکثره په دې کم چې د صوتي مواد توزیع کوي او خرڅوي په دې بازارونو کې میموریان چې د کې د دې سره شته د قانون اساسي باندې شرعي تبصره الته وګوري ټول نشو ویلای ځکه چې وخت کم دی یوازې په شپږمه ماده او په اومه ماده کې دا قانون اساسي وایي چې دا قانون اساسي او دا نظام به د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه منی به چون چرا به منی به استثناء منی هیڅ استثناء دی کتاب نه ذکر کړي دی قانون اساسي هیڅ استثناء نه ذکر کړي هغه وایي چې نړیوال د بشر د حقوقو نړیوال میثاق یا نړیوال اعلامیه دا دا به منو او د دې برعایت کوو موږ د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه په اتلسمه ماده کې په صراحت باندې دا ذکر شوی چې هر انسان د دین د انتخاب حق لري هر څوک چې ځان ته هر دین انتخابوي څوک ورته څه نشي ویلی دا قانون وایي چې زه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه د منو عن ټول هر څه سره یې منم ځکه هېڅ استثنا نه دې قانون ذکر کړی نه کوم بل قانون ذکر کړی ده او د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په اتلسم اتلسمه ماده کې دا دي چې هر سړی د دین د انتخاب حق لري چې سبا مسلمان وي غرمې ته يهودي کیږي مازیګر ته نصراني کیږي شپې ته هندو کیږي سبا ته کمونیست کیږي بیا سبا سبای ته بیرته دی بودای کیږي غرمې ته بیا ملحد کیږي مازیګر ته بیا بل دین انتخابوي هیڅوک د محاسبه حق ورسره نه ځکه د دین انتخاب دا یو شخصي حق دی او دا د بشر د حقوقو نړیوالو اعلامیه هر انسان ته ورکړی دی ورونو درس په همدې ځای باندې راټولوو بیرته راځو خپل درس خلاصه کوو هغه دا چې لا اله الا الله یوازې یو ذکر یو تسبیح نه ده لا اله الا الله د ژوند تګلاره ده لا اله الا الله د الله د حاکمیت منل دي لا اله الا الله د الله د شریعت منل دي او محمد رسول الله د دې اعتراف دي چې دا هرڅه به په هغه تعبیر او تفسیر او کیفیت او حیثیت باندې منم چې رسول الله راته ویلي دي محمد رسول الله د دین اخواته چې څومره تعبیرات او تفسیرات او شرح دي دي دي هغه د منلو نه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شرح به منم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحاب شرح چې د دې امت سلف صالحین دي صحابه کرام دي تابعین دي تبع تابعین دي هغه ته چې په دې امت کې د سلف نوم ورکړل شوی هغه د دې دین په مزاج پیدا هغه د وحی د زمانه سره نږدې وو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی وو هغه جبرئیل علیه السلام په خپل سترګو باندې لیدلی وو هغه ملائکه د جنگ په میدانونو کې لیدلی وو هغه د وحی نازلېدل قدم په قدم ټکی په ټکی ټول لیدلی وو هغه چې د دین کم تعبیر او تفسیر وړاندې کړی د اهل سنت او جماعت د عقیده او د برداشت مطابق امدغه د منلو ده او د دین اخواته بل هیڅ شي د منلو نه دي الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د لا اله الا الله په معنا باندې پوه شو لا اله الا الله باندې ایمان ولرو د لا اله الله تقاضاوي پوره کو د لا اله الا الله د مفاهیم او د تقاضا او د تحقق لپاره کار وکړو د کفار سره په دغه مفاهیمو کې جوړه ونه کوو او د لا اله الا الله